دا زولنې دربل نور امتحان ملګرو اې د زندان ملګرو بے صبر نشي حسین په خپل ایمان ملګرو اې د زندان ملګرو دا زولنې دربل نور امتحان ملګرو اې د زندان ملګرو بے صبر نشي حسین په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو دالار چې تاسو پر ورځي لکړه ونو ډکا د زمانه له حوادثو طوفانونو ډکا د زمانه سینې بس پر ګرځو لوبي په سر بکو بے اراده چې نشي بے حوصله چې نشي عظمت بلره پرب یقین بلره غړی د الله حوصله د غر په شان ملګرو ای د زندان ملګرو غواړي دا لار حوصله د غره پشان ملګرو ای د زندان ملګرو دا زولمې درب لوري امتحان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوسې ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو پتن ببل سری لمبی لکا بلال سړو د اوردا غنا باپ سر لکا عمر قبلو د اوردا غنا باپ سر لکا رحمتنا غواړي پسرو لمبو بخیجو په انګارو بخیجو کپ بدن زخمی شو کپ لمبو ستی شو درب رضا بغواړو خیر د عقبه بغواړو در برزا وانی اورونو کبریت زان ملګرو اې د زندان ملګرو درب رضا غواړي اورونو کبریت ځان ملګرو ای د زندان ملګرو دا زولنې درب لوري امتحان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوسټین په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو من مختر د زړه نستا سي خنداګان غواړي وړو بچو سره لاسونه اداګان غواړي وړو بچو سره لاسونه اداګان غواړي مور بموي انتظار تل په وسترګي پلار دستر ګتور باراشي د زړه ټکور باراشي حال دوستانو لره ل قربانو لره د تورش په مسافر د زولنو مسافر د خدای رضا په لاس راوړل ندي آسان ملګرو ای د زندان ملګرو د خدای رضا په لاس راوړل ندي آسان ملګرو ای د زندان ملګرو دا زولنې دربل نوري امتحان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوسې ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو د شیطانی نړۍ د کفر طاغوتی ځواکونه دا نړۍ خور د بشر ضد د ظلم زور پوزونه دا نړۍ خور د بشر ضد د ظلم زور پوزونه زر به ټوټه ټوټه شي زور به وشي د وخت مصابر شي پلا سم صبر شي دا فرعونی ککرې دا طاغوتی ککرې ټول بشي غرق په دریاب شي ورته جوړ به عذاب خدای په پر راولي بادونه او طوفان ملګرو اي د زندان ملگرو خداي به راولي بادونا او توفان ملگرو ای د زندان ملگرو دا زولنې درب نوري امتحان ملگرو اي د زندان ملگرو بي صبر نشي اوسې ټینګ په الإيمان ملگرو ملګرو ای زندان ملگرو لامو پغرو کې سنگرو نامور چلو نشت دی لا د غیرت او شهامت مو ډیر سرو نشت دی لا د غیرت او شهامت مو ډیر سرو نشت دی کتی محبوس ګور چې نشي مایوس شته دل ډیر شازمی لو سره تیر شازمی د آزادۍ مینان د خپلواکۍ مینان کوي حمله په دښمن د وخت په لوی اهریمن د انقلاب لار ویزي په مخروان ملګرو ايدا د زندان ملگرو دا انقلاب لار میزي په مخروان ملگرو اې د زندان ملگرو دا زولنې دربل نوري امتحان ملگرو ايدا د زندان ملگرو بي سبر نشي اسلتين ټین په ملگرو ایمان زندان ملگرو ستا کارنامه بد تاریخ یو زرین باب جوړوي ستا زولنې په دښمن یو انقلاب جوړوي ستا زولنې په دښمن یو انقلاب جوړوي د حماسو اتلا د زولنو اتلا ستامتین عزم تکل لهوډ نتیر دل ستا اراده متینا ستا فیصله د سپینا پات بشی یادګار د پرګنو افتخار هیر بمون کړی وسی قدر پيو ان ملګرو ای د زندان ملګرو هیر بمون کړی وسی قدر پيو ان ملګرو ای د زندان ملګرو دا زولنې درب لنور امتحان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوس ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو دا زولنې درب لنور امتحان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوس ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوس ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان ملګرو بے صبر نشي اوس ټینګ په خپل ایمان ملګرو ای د زندان